ستاسو په نظر راشي بیا هغه د خپل بادشاهي په تخت کې ناستو او نور او سپوږمۍ د یو قانون پابند جوړ کړل د دې ټول نظام هر سیز د یو مقرر وخت پورې چلیږي او خاص الله د دې ټولو کارونو تدبیر کوي د انګورو باغونه دي فصلونه دي د کجورو ونې دي چې څه پکې د یو بیخ نه غني راختلي دي او څه د یو بیخ نه یو راختلي ده ټول په یو قسم اوبو خړوبېږي لیکن مونږ په خوند کې څه بهتر جوړو او څه کمتر په دې ټولو سيزونو کې ډېری نخې دي د هغه خلکو لپاره چې هغوی د عقل نه کار اخلي الله د هرې حاملې خزي د خېټې نه خبر دی څه چې پاغې کې جوړیږي داغه نه هم خبر دی او چې څه کمې زیاتې پاغې کې راځي داغه نه هم خبر دی د هر سیز د پاره داغه سره یو مقدار مقرر دی عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال هغه په پټ او پخکارا په هر سیز باندې عالم دی د هر سړی نه مخکي او رستو داغو مقرر کړی شوی نگرانی فرښتې لګیدلې دي چې د الله په حکم داغو حفاظت کوي حقیقت دا دی چې الله د یو قوم حالت تر هغه نه بدلوي تر څو چې هغوی په خپل خپل صفاتونه نه بدلوي او کله چې الله په یو قوم باندې د مصیبت راوستلو فیصله وکړي نو بیا هغه د چا په واپس کېدو نشي واپس کېدی هغه تندرونه رالیږي او اکثر دا تندرونه چې پچا راغورځول غواړي نو عین په داسې حالت کې پرې راغورځوي چې کله خلک د الله په باره کې جګړې کوي واقعي چې د هغه تدبیر ډېر زبردست دی. له دعوة الحق هغوی ته आवाज کول خو داسې دي لکه چې څوک د اوبو طرف ته لاسونه خوارو کړي او درخواست ورته وکړي چې تاسو زما خولې له راشئ حالکه اوبو هغه له ورتلونکي نه دي هم دغسی د کافرانو دعاګانې نور هیڅ نه دي بس یو خطا غشې دی د دوی نه تپوسو کړه چې د اسمان او د ځمکې رب څوک دی ورته وایا چې الله دی بیا دوی ته وایا چې هر کله حقیقت دا دی نو آیا هغه تاسو پرېخو دو او داسې معبودان مو ځان لا کارساز جوړ کړ چې هغوی په خپل هم د خپل ځان د پاره د سنفا او نقصان اختیار نه لري ورته وایا چې آیا ړون او سترګوالا برابرې دي شي آیا رڼا او تیارې یو شان وي او کو داسې نه ده نو آیا د دوی جوړو کړو شریکانو هم د الله په شان څه پیدا کړی دي چې داغه په وجه په دوی باندې د تخلیق یعنی د پیدایش معاملہ شکمن شوه ورته وایا د هر سیز خالق صرف الله دی او هغه یو دی په ټولو باندې غالب دی او بو راورولې او هر لخته او نالې د خپل اندازې مطابق دوبونه ډکی ډکی او بيدلې بیا چې کله سیلاب را پورته شو نو په سر باندې زګونه هم راغلل او هم دغه سزګونه په هغه وسپنو باندې هم راځي کم چې خلک د کالو او لوخو وغیره جوړولو د پاره ولي کوي په دې مثالونو سره الله د حق او د باطل معامله واضح کوي چې کم زګ دی هغه الوزي او کم سیس چې د انسانانو د پاره فائدہ مند دی هغه پزمکه کې پاتې کیږي دغه شان الله په مثالونو سره خلق په خپل خبره پوهه کوي للذین استجابوا لربهم الحسنى نو هغوی به د الله د عذاب نه د بچ کېدو د پاره دا ټول هرڅو په فدیه کې ورکولو ته تیار شي دا هغه خلک دي چې بد حساب به ورسره کیږي او دا غوی زه دوزخ دی او ډیر خراب زه دی افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق او بدی په نیکۍ سره د فکوي د اخرت کور هم د دې خلکو د پاره دی یعنی داسې باغونه چې دا غوي د همیشه اوسېدو ځای بوي هغوی به ورته په خپل هم داخليږي او دا غوي په پلرونو نیکونو کې او دا غوي په خزو او دا غوي په اولاد کې چې څوک صالحان دي هغوی به هم هلته دا غوي سره ځي فرښتې به د هر طرف نه دا غوي د استقبال د پاره راځي او هغوی ته بوایي چې په تاسو باندې سلامتیا ده تاسو چې په دنیا کې د صبر نه کار واغستو نو داغه په وجا نن تاسو د دې مستحق شوی نو سمره خده دا د اخرت کور او چې چاله خوخوي هغه لا محدود رزق ورکوي دا خلک د دنیا په ژوند کې خوشاله دي حالکه د دنیا ژوند د آخرت په مقابله کې هیڅ نه دی مګر لک سامان دی ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه د دې شان سره مونږ ته د رسول په حیثیت لېږلې یې یو داسې قوم ته چې مخکې ترې ډېر قومونه تیر شوي دي د پاره د دې چې ته دې خلکو ته هغه پیغام واوروې کم چې مونږه په تا باندې نازل کړي دي په دې حال کې چې دوی د خپل مهربان خدای نه انکاریان جوړ شوی دي دوی ته وایا چې هم هغه زما رب دی داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته او سبه شوی وي که یو داسې قران نازل کړي شوی وي چې داغه په طاقت سره غرونه روانې دلې یا زمکش لیدلې یا مړی د قبرون نه راوتلې او خبرې کولې دغه شان نخي خودل خو سګران خبره نه ده بلکې ټول اختیارات د الله په لاس کې دي آیا مؤمنان د اوسه پوري د کافرانو د غوښتنې په جواب کې د سنخي د ظاهرېدو په امید ناست دي او هغوی د دې په هیدلو نه رستو نا امید نشو چې کو چری الله غختله نو ټول انسانانو ته به هدایت کړي وي کوم خلکو چې د الله سره د کفر طریقه اختیار کړې ده پاغوي باندې د خپل عملونو په وجا سنسو افت ضرور راځي یا داغوي د کور خواته چرته نازلېږي آیا نو هغه ذات چې د یو یو نفس په عمل باندې نظر ساتي داغه په مقابله کې دا بے باقی کیږي چې خلکو داغه سره څه شریکان جوړ کړي دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کچری واقعي هغه د الله خپل جوړ کړي شریکان دي نو لکشان نمونه واخلای چې هغه څوک دي آیا تاسو الله ته د یوې داسي نوي خبري خبر ورکوي چې هغه ته په خپل ځمکه کې معلومه نه ده آیا تاسو بس هغه خبري کوي کمی چې مو خلیل راشي حقیقت دا دی چې کم خلکو د حقیقت منلو نه انکار کړي دي دا غوي د پاره خپل مکرونه خاص تخ کار کړی شوی دي د داسې خلکو د پاره د دنیا په ژوند کې عذاب دی او د آخرت عذاب د دین هم زیات سخت دی هیڅوک داسې نشته چې دوی د خدای نه بچ کړي مثل الجنة التي وعد المتقون د الله نه د یریدونکو خلکو د پاره چې د کم جنت وعده شوی دا داغه شان داده چې لاندې تری نهرونه بهیږي داغه میوه همیشه دی او سوري لای زوال نشته دا انجام دی د متقیانو خلکو او د حق نه د انکاریانو خلکو انجام داده چې داغوی د پاره د دوزخ ور دی الیه ادعو و الیه مآب اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو ته چې مونږه مخکې کتاب ورکړې وو هغه د دې کتاب نه کم چې مونږه پتا باندې نازل کړي دي خوشاله دي او په مختلفو ډلو کې څه خلک داسې هم دي چې د دې ځینې خبرې نه مني تو ورته صفا صفا وایا چې ما ته خو صرف د الله د بندګۍ حکم راکړې شوی دی او د دې نه منکړې شوی يم چې څوک داغه سره شریک جوړ کړم نو په دې وجه زه داغه طرف ته رابلل کوم د دې هدایت سره مونږه دا عربي فرمان په تا باندې نازل کړي دي اوس کچري ته د دې علم باوجود کم چې تا ته راغلي دي د خلکو په خواهشاتو پسې لاړې نو د الله په مقابله کې نستا څوک ملګری او مددگار شته او نسوک تا داغونه بچ کولی شي دا انکاریان وایي چې ته خو الله نه را لګلې ورته وایا زما او ستاسو په منځ کې د الله گواهی کافی ده او بیا د هر هغه سړي گواهی کافی ده چې هغه د آسماني کتاب علم لري